ډیره مهربانی مولوی صاحب د پنځمی ناحیی څخه حمیدالله پښتنه کوی یو سړی چی فرضی روژه کی قصدا یوه روژه وخوری نو پر دغه سړی باندی کفاره اوړی او که یوازی د یوی روژی قضا. حضراتو دا خورک د روژی به وګورو که داسی وو چی دا سړی خاوره وخوړه یو شګه یی تیره کړه روژه یی ماته سوه آینده یی نو وروسته کی بیا ډوډی ومړی پس تخته کړه. پر دغه سړي باندې هغه یوه روژه ده ولې خو روژه د ده ماته سوه په هغه خارو په ډبره باندې آینده عقل او شرب فصل ماتولو د روژې کړی دی نو یوه روژه پر دغه سړي باندې هغه قضایي فریضه ده توبه به هم کاش او که داسې و چې د واره یې دغه ډوډۍ وخوړه اوبه یې وڅښلې یا دوا یا غذا دغه یې وخوړه روژه په دغه باندې ماته کړه حضراتو پر دغه سړي باندې یو شپېته روژې فریضه ده یوه یې قضا او هغه شپېته یې کفاره ده او دغه شپېته روژې دا به هم پرله پسې نه شي که نه پنځوس روژې یو کم شپېته روژې که دا د نیولې وي او بیا هم د مرض په خاطر